قبضه کول ملکونه نیول ظالمانه نظامونه ظالمانه قبضه وي امت مسلمه خلافت نه بعد ټوکړې ټوکړې هغه ملکونه خپل ما تحت کړل برای راست یا خپل ایجنټان پاغه مسلط کړ سلورم مرحله ردت یا دیت تنصیرم وی نصرانی جوړول عیسائی دوکې د پاره تبشیرم وی یعنی مسلمانان مرتد کول عیسایان ته جوړول دا ردت ته او تنصیر دی او دا تبشیر استعماری هټ کندو اخیری ټارګټ دا چې خلک عیسایان کړي شي تنصیر ستوي او د اهداف سری آسان الفاظو کې دا د عیسایانو مشنری او دعوتی پروګرام چې خپل د عیسایت دعوتو کیو هغه سره خلق عیسایان کی وجه دا ده چې عیسایت په دې مذاهبو کې مشنری او دعوتی مذهب ده مذهبونه ګڼ دي مذاهب خپل تعارف ده مذاهب د دنیا سونه دي سمره ندي کم کم دی بنیادی پکې اولنې تقسیم دی چې الهامی مذهبونه او غیر الهامی آسمانی او غیر آسمانی کوم چې برن راغلی دی اگر چې اصل شکل کې اوس دی نه دی خو لکه اسلام يهوديت عیسایت دا آسمانی او الهامی مذاهب دي خو د دې نه علاوه هندو او سک وغیره بود مت دا غیر الهامي او دارنګ خیر اسماني دي بیا په دې کې د مذاهب دویم تقسیم دی چې کم مذهب داعی مذهب دی مشنری دی او کم غیر داعی دی نو یهودیت چې دی هغه مشنری نه دی دعوتی نه ده لکه یا خپل مذهب نسبی کړي ده يهودي باغی چې نسبی يهودي پلار نکنه پلار مور دواړه يهوديان دا ایک نمبر يهودي دویم نمبر هغه دی چې پلار یې صرف دریم نمبر هغه دی چې مور یې صرف يهودانه ده دا درې قسمه يهود هغه کې چلی د دریم ته داسې پوری يهودي نه وای خدا دا چې لکه نسوي مذهب دی داسې مشنری نه دی دارنګ ایندوان دي دا مشنری نه دی خپل تبلیغ نه کوي نور باندې نه کوي او خپلو کې کوي خو دا دو مذهبونه داسې دي یو عیسایت دویم اسلام چې دا مشنری دی دوی دعیانه مذهبونه دي خلکو له دعوت ورکړي خپل مذهب ته خلک رابلي نو عیسایت انتهایی مشنری مذهب دی ډیر زیات په دې باندې کار کوي د لپاره زندګۍ وقف کوي په دې پیسې لګي نو داغه مشنری مزاج کېدو د وجنه داعیانه مذهب کېدو د وجې نه باقاعده دا تنصیر خپل کار ګڼلی دی چې خلک عیسائی کا او دا خلک چې عیسایان کوي په دوو طریقو کوي یو پزور کوي حکومت راشي پزور عیسایت تواړي دویمه طریقه دا ده چې په دعوت کوي خپل پیغام دعوت تبلیغ لیټریچر دا خوري ورحل دا د تنسیر رست نور خبره برایش اس تحریک اور تبلیغ کا مقصد غیر نصرانی اقوام کو باضابطہ طور پر نصرانیت من عیسائیت میں داخل کرنا دیکار چې غیر عیسائی عیسایان کی اس تحریک سے وابستہ لوگ مشنری کہلاتے ہیں ایت سوئی مشنریان وای دا مشنری ده دا تنظیمونه کنه دا مشنری پوره د دیو ګروپ ده چې دغه کار ده دا دعوت اگر دا مونږ کې ګروپونه کنه مونږ کې تبلیغیان کنه دا ګروپ ده د دعوت خوشخبری کہ انسانوں کو مایوسی گناہ اور جہالت کے اندھیرے سے نکالنا اور نجات کی بشارت دینا نو دی وی چې دا مونږ ورکو سید قبول کې بس دا خوشاله خبر نو دا مشنری دی ته وی دیو جن د دوی په دې مشن په نوم باندې خپل کارم کوي او د مشن په نوم اداري دي اسپیټالونه دي اې د سوي مشن اسپیټال نو ظاهر کې خو اسپیټال دی خدمت خلقو یې کوو مقصد په ځکه شاته سي خلک عیسایین کول دا په دې ملکونو کې دا د دې هسپتالونه پاکستان کې شته د پیښور کې شته چا لیدل مشن هسپتال عام عوام وتا عیسایانو هسپتال وای دا د ډبګرې کې ده ډبګرې کې دا ډاکټران ماکټران دي دا سیدن غټ هسپتال له په خوانه مشن هسپتال ډیر زور چرته پته لګی چې پاکستان جوړېدو نه مخکې د انګريز جوړ کړي دی باقاعده ته مشن اسپیټال وای هي ته باقاعده خلک زی علاج لزی خو التا اغا علاج په شاته مقصد څه دی خپل عیسائی پرچار هي کې مسلمانان هم زی علاج کوي عام عوام خلک به خبره نه پوي او بیا دوی داسې کوي چې علاج هر څه معیار ډېر ښه ساتي چې خلک متاثر شي ورای شي موږ د خلکو کې هم د عوامو کې هر هغه عیسایانو هسپتال ډېر ښه دی ډېر ښه علاج کوي نو دغه میشن هسپتال په دې کې باقاعده لیټریچر ښي سړی لاړ شي که نه کوم ځای چې خلک ناست شي انتظار کوي ای کې بدا بایبل پروتي اردو انګلیش کې لټریچر به پروتي کتابچې پرتی خلک چې راځي مفت ولور کی چا ګوري او اینا عیسایت نه متاثر شي نو دا رنګ مشن هسپتالونه بل سکولونه دي مشن سکولونه دي سکولونه دي مشن پنوم باندې اې کې عیسایان هم سبق وي او مسلمانان هم که چرته به کې داخله والی نو مطلب دا دی چې هغه عیسایت تواړي نو سکولونه یې باقاعده دې په خبر کې پای کې د تعلیم معیار خصاتینو نه په مسلمانانو پکې بچی داخل کی نه پورا عیسایت وتخی نو دا د دې کار د خطرناک التنصیر کې اهداف سي مرتد کر دینا نصرانی بنا دینا دے کار دے بل مرتد بنانے میں کافی اخا مرتد بنانے میں کامیابی نہ مل سکے تو اسلام میں شکوک شبات پیدا کر دینا خصوصا رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشکیق ځکه مرتدی نه کینو کم از کم دونه کی شک و تواج نبی علیہ السلام رسالت باره کی خصوصا اگر شکوک شعاب بھی پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم مذہب حق سے دور کر دینا شکوک شبات نہیں نو کم از کم حق مذہب نے لری کئی دا سے بے عمل کئی او بل عالم اسلام پر غلبه کیلې استشراق او استعمار سے تعاون کرنا دی کاری چونکه استشراق هم د دې د دوی سره استعمار هم ده نو دوی دا سکی د تنصیر والا چې د اسلام د غلبې د پاره استشراق او استعمار سره تعاون هم کوي یعنی دې ګډ جوړ باندې کار چلی استعمار لکه دلته کله برتانی راغلی و نو د دوی داعیان هم کار کا او خپل جدا مستقل کاری داعیانا نه به باقاعده حکومت سره تعاون مستشرقین سره تعاون کوي ولی مشن یو ده کار یو ده د د دی کار تاریخ سره تقریبا د دې مشن تنسیر د دې کار او د دې مشنری تحریک کار د دې تقریبا داسې 15 صده مخ کې د دې بنیاد خوسته شوی او د دې دوه طریقې دی وختي مو یو سره جبرن نصرانی بنانے کا دور یو دور دا د پزور خلک عیسایان کول دا زمون خلافتو اندلس یورپ ده ما تمخ کې میلیو دا قرطبه او غرناتا او اشبیلیا او دا زینا دا زمون مسلمانانو ملک ده مراکش نوم به مولیدلی د ته مغرب هم وای دا مغرب سره جوزه ده مسلمانانو ملک ده مراکش نو دغه مراکش کې مسلمانانو دا مسلمانان چې ده دوی اخوا یورپ ته وړېدلی اخوا یورپ علاقه ده سمندر دی منځ کې نو هلته مسلمانان رو رو تلي و اندلس ته په دې طریقه چې بیا وروسته مشهور طارق بن زیاد دا د مراکش نه ورپسې تللی طارق بن زیاد تللی دی او جبرالټر چې ورته وایي هغه باندې قبضه وکړه او چا خوالاړ کیشته او سوزولیو او مشهور واقعا دې د پاره چې لکه واپسی نشتا یا به دا ملک قبضه کو او یا به دلته شهیدان کیو بیا صلی الله وکړه عمل کیونی و رو رو هغه نه د مسلمانانو یو ریاست جوړ شو بیا چې کلا بنو امیه خلافت بنو عباس ختم ک نو د بنو امیه او شاهزادگان هغه د بنو عباسونه د ځان بچکولو د پاره د مراکش وغیرہ تلاړل او دا غزه نه بیا اندلس ته لاړه ځکه اندلس خو بس نیول شو اندلس د بنو امیه دور کې نیول شو بنو امیه چې کله خلافت د اخیری دور کې نا غزه دوی سره نو دغه شاهزادګان اندلس ته لاړل او دلته بغداد باندې قبضه په دې خلافت باندې بنو عباس وکړ نو دی د بچو د پارال تلاړه د التا دي کې اولنی شهزاده چې دی عبدالرحمن الداخل دی ده بیا ورورو وسط ورکو اندلس یې نیوه او بیا په دې کې خپل خلافت قایم کړو حکومت نو دغلته د بنو امیه سلسله بیا شروع شوه د خلافت څه 600 800 سال بیا په دغه ځای باندې بیا بنو امیه حکومت کړی او دا د مسلمانانو په یورپ او مغرب کې یو مستقل سلطنت او خلافت چلیدل او ډیر لوی د ترقی او د عروج دور دی یعنی د اسلام په تاریخ کې د ټولو نه ترقی یافته دور او علاقه او خطه هغه زمو اندلس دی کومه تاریخي قتل غواړي ډیر لوی ترقی ساينس ټکنالوژي او ډیر عجیب نوم دی دا اندلس ډیر زلون دی د مسلمانانو په تاریخ نو دغه اندلس کې خلافت را شان شوکت والو ډیر مضبوط لوی لوی خلفا به کې تیر شوی او تاریخ کې بیا راشي وبخل خو اخر دا چې زمانہ تیرې ده تیرې ده نو ډیر عمر ده کنه تقریبا 600 700 800 سال اخر ورو په دیم زوال راغی هغه زوال چې بدی راغی نه دی کې بیا هم واړه واړه ریاستونه شو کوم خلیفه چه کوم اخیری وو او زوال راغی د هغه نه بعد شهزادګانو ځان له ریاستونه جوړ کړل لکه دلته چه بری صغیر کی وشو اورنګزیب علمګیر نه بعد اورنګزیب علمګیر وفات نه بعد دلته شهزادګانو هر سړی خپل خپل علاقه گورنرانو کنه لکه د بادشاہ د لاندې گورنرانی نو هغه شاهزادګان گورنرانو نو چې بچا وفات شو نو داغه زامن خپل کین قتل یو ورو یو سره چې زب سلطان او بچم بلبل او بیا د دې د کشمکش د وجې نه لاندې گورنرانو یې مړه تاسو جنگ کوي بزابا ار علاقه ریاست خپل خپل آزاد ریاست شو اره وی به زما دا صوبه دا ملک شو بل وی دا زما ریاست هغه آزاد شو ټوکړې شو دقه سي لوب اوندلس کې مشو قرطبه ځان له شو غورناته ځان له شو غش دغه چې د ځان له شو ځان ځان له وسریاستونه شو دا شاهزادګان پناز اخوا انګريز خو غوساو چې موږ نه وطن نیولې ده اوی چې کله دا حالت لري د لوی را شکاروش نو هغوی یو بل سره د سیاستونو سره تعلق جوړ یو سره بل سره اول رالل بیا را میتوب شروع کو یو په بل اچاو جنگ د ته وی اسلحه در کوم مرزه په او شاهزادیانو په دې نه پویدل د اقتدار جنگ شو نو دی را پاسه په دې بل ورځه غبل را پاسه په بل ورځه په دې طریقې خپل کې یو بل اواله او کمزورې کړل چې کله کمزوري شو نو دې کې ورپسې دوی رانه نه وته نو بیا ایک ایک کر کې یو یو ریاست نیسا یو یو قبضه کوا قبضه کوا آخر مرکز چا چرالل نو مرکز کې کوم خيري خلیفو او غبراشي ناغه یک یوازې پاتې شو ورکوټي ریاست پاتې شو نو ټول واړو واړو ریاستونو نو بس هغه گرفتار ک دا غمور واغه او زمون یو ډیر لوی دا قرطبه کم مسجد ته دارنګ دا ډیر لوی تاریخی مسجد دی او نن سبا د دنیا په عجوبو کې حساب دی عجوبه پیژنې ناشنا ده چې دنیا ولا سیل لراځي څنګه چې په مصر کې د فرعونیانو هغه حرام مصر دي کنه او زموږ د هندستان کې تاج محل دی دا د مغول د دور د کتو ځای دی دنیا و تراځي دغه رنګ قرطبه مسجد دقه سي د کتو ځای دی نو دغه رنګ بیا دی او محل جوړ کړي دی ددی شاهی محل دی الحمرا ورته وایی هغه حمرا اوس هم د قتلو لایق ځای دی داسې عجیبه محل جوړ دی ا دې دې کې ناستو هغه الحمرا خل د غیمتیونی نن سبا هغه د سیل زید خلک سیل ګرځي حیرانی وته چې دا څنګه جوړ شوی محل هغه اخیری بادشاہونی و گرفتار ک او داغه خاندان دغه چې ټول ریاستونو خې ته غیر چا پی روالیو او دی بس یوازې پاتې و نو دې سره بس په دې مذاکرات شو چې زتا ته سنوایو تا واپس لیګو وطن براته پرې مزه وتار سپرې خول دې روان شو وت نو چې دا سه په غر ووت او خط لکه چې دته وي ته واپس زه مراکش ته عربو تار چرته چې زه کم زین راغلی التزار شي لار نیکم راغلی نو چې دا داسې یو غر باندې ودرې د الحمرا ته یو قتل کنه په جړاش بچا نو دونه لوی محل او بچ مور وسره وا او ورته چې سمبالو دین نو شوز د خزوند جړاګانې مکه سمبالولي دې نه شو نو اوس د ښځو غونتې جړا باندې کار نه کی خو دغلته خبره مې دې بل خبره کوله چې په زور عیسایت دغلته چې کوم ظلمونه اوندلس کړي دي دا سه اوندلس کې عیسایت تاریخ کې دا غي مثال نشته دا مسلمانان یې اجتماعي اجتماعي وجلي دي او اجتماعي قبرونو کې دفن کړي لوی قتل شوی دی د مسلمان بیخسته شوی ځکه 600 800 سال چې وځي کې مسلمانان حکومتي خو غمل ټول د مسلمانانو نه ډک دی کنه نن حالات دا دي چې التا دا خبره د پښتنو متل چې وای دا هغه لپاره د مسلمان نوم سو نشته مسلمانان نشته ځکه ټول په زور عیسایان کړي دي او چې کوم نه عیسائی کېده ای وجل اجتماعي اجتماعي قبرونه اوس پورې اجتماعي قبرونه روزي دا مسلمانانو دي زاړه یو په یو ځای وجل او قبر کاندې به وسو خره به ورواړو سي سمندر باندې لوکړل کله چې دی په یلغارو کورالل بادشاه هم گرفتار شو ملک یې تیونیو نو د مسلمانانو ته وی چې کم خلق واپس خپل عرب او تزه د خو عرب نه راغلي خلق یا مراکش ته تل غواړي راغون شي بس جاز و سوال په دې ټیم تیاری او تاسو ټول راځه مسلمانانو بس خدا سم د ملک نور نه کیږي نو نو ډېر ګڼ شمېر مسلمانان جهازونو ته ووتل، چې جهازونو کې کېنول او سمندر ته منځ ته شو نو بس جهاز یې ډوب کړ، مسلمانان یې په سمندر لو کړل. داسې قتل و غارت شوی د مسلمانانو، اجتماعي قتلونه، سمندر کې ډوبول او څه چې دی په زور بس چې کوم مجبور یې په زور عیسایان کړل. اوس التا عیسایت ته ټول مسلمانان نشته ډیر په مشکله ملاوي کبار نه څوک مسلمان مسافر تلی تلی خو التا غ خپل نسبی خلک مسلمانان ټول چې بچی د عیسایان کړي ای سر چې خبره اترې کې نه هغه بس عیسایان دي دومره صرف وای چې او زما پلار نیکه غر نیکه می مسلمان دا څه خبرې کوي نو دقه حالات نو دوی دا کار د زور عیسایت دا په اسپهانیه کې اندلس کې کړي دارنګ پرتګال کې کړي نو دارنګ افریقا کې کړي د افریقي ممالکو کې هم دا لوبي کړي بلکې افریقا کې خو دغه مجبورې نه کار غسته افریقا دا ملکونه نه دي بر اعظم افریقا دا ډېر غریب بر اعظم دی باندې قاتونه مسلې ډېرې سختې نو دی دای مجبورې نه فائدہ لی نو الته ریاستونه ریاستونه عیسایان کړل په دغه شي چې هغه ته مجبوری ده دی ول تعاون پیسې رزق خوراک سکا کوړي او عیسایان کوي اول ته ډېر بد حالات دي افریقی ممالکو کې د قحط ډیر بد حالات دی بازي ملکونه کې وزاینه مجبورین غلطه فائدہ لی او بزوري عیسایان کوي نو یو د دوی دور دا دی په زور عیسایان کول او دویم تبلیغ او ترغیب کې ذریعہ نو هغه مشن په طریقه باندې دا پندره سو سینتیس کی دوی دا شی شروع کړی دا پیرس کې سنت میری کلیسا دا الته یو او عیسایان لکانو سټوډنټانو د تاریخ ته وره و کسان پورته شي دي سټوډنټان دي او او وی دا شی شروع کړي دي نن دنیا کې پورا تحریک ده چا مولیانو یې نه سټوډنټانو یې دا مشنری مشن او نصرانیه تنسیر دا پروګرام یسوعی فرقه وا د بنیاد ښه د مسیحیت د تبلیغ لپاره حلف چت کړو چې موږ ټول مرکار دی چې موږ د عیسایت تبلیغ کوو اسی طرح نصرانی مذہب کی باقاعدہ تبلیغ شروع ہوئی آغاز پرتگال اور اسپین سے کیا گیا پھر یورپی استعمار کے ساتھ ساتھ ان کے مبلغین کی ٹولیاں بھی اسلامی ملکوں میں قدم رکھنے لگے بزا سی بیا رو رو خوارش نو ده پورا تحریک ده اوس اکبر ولې جا د خو دین اکبری جوړ کړو او د سره ټوله لوبه شیعاګانو کړې و هغه سره چې کوم خوا کیو اکبر اول اول کې ډېر خسړیو او جټو داسې علم نو تعلیم هم نو ځکه پلاره نصیر الدین بابر هغه د ملکی حالات او جنگ جګړو نه نو فارغ نو دله د تعلیم سه تنظیم نو کړ دغه چې نصیر الدین بابر افغانستان نه راغې او دا کلر کهار چې ورته وی چې کوم ځای باندې جلال الدین خوارزمی خپل سلطنت جوړ کړو تخت دې پورال ته تنظیم نو هغه زیبانی زیرودین بابر راغې سو سوا کال بعد د خوارزم خوارزمی نه پس او بیا درور اورورو د هندستان باندې عمله شروع کړو د عمل کیونیو نه چې او اباندې شیر شاه سوري راغی د افغانستان حکمرانو نو سوریانو د ملکونو د او تخت ایران ته نو ټول عمر دا سره او پوش شان تیر کړي نو اکبر د قسلوي شو س تعلیم تربیته ونش او بیا نصیر الدین بابر سره تعاون ایران وکړو ایران ورته وی دا مملکت دلا واپس نیسم نو ایرانیانو په تعاون بیا د واپس هندستان دراغه او بیا حکمران شو نو ایران چې کله د سپورټ کو را لېګ نو شیعت یې ورسره راولېږه، شیعت دغه دور کې هندوستان ته راغی، مخکې شیعت دلته نه و، دا نصیرالدین بابر سره راغی د ایران نه، څنګه راغی؟ عجیبه چل وکړ دوی، پچاس هزار جینکې، ایرانۍ جینکې د بابر ته وې، زیرالدین بابر ته چې دا به ځان سره بوځې. دا به بس خیر دا تاسو ځان سره بوزه اول ته دا نوابان خانان دی له ورک وسه جنګه رااله ټولو نوابانو د خلکو هغه وکړي شیعت په دې طریقه د دې خپل کار د پاره جنګه را لېګلې شیعت هندستان د په دې طریقه راغله دا لکنو دیلی کی شیعت دق زین خور شو هغه جینکه چراله د خانانو نوابانو کورونو کې ودونه وکړل پغه خانانو نوابانو مهنتونه شروع کړل او شیعت رو رو رو رو مخکې لاړ خلک داسې کار کوي ګوره په خزو کوي ظالمان دغه شایانم کوي او شیګانم کوي اوس هم دي داسې نشیت داسې راغ بیا اکبر چې کله د پلار نه بعد باچا شو نو اول اول کې خسړیو ځکه د غلی کلی دي شاندار ماضی والا چې ډیر د علماو قدردانو ډیر زیات د علماو قدر وکاو مجلس ته به راغستل خورورو د مليانو نه کار خراب شي مليانو نه کار دا خراب شو چې باچا خو مراعات به ورکول دله لقب ورکه شمس العلماء هغه بل له پیسې ورکه هغه بل له جاګیر ورکه کنه د علماء قدردانو ډیر قدر وی چې علماء به مجلس را دی به تپاسېده چپلې به وته سمولې یعنی دا سې دینی سوچ والا خو نور خو جټو او د علماء قدر مولیانو چې دلته وکتل نو بس خپلو کې یو بل سره مشته او ګریوان شي هر یو کوشش دا کو چې زه باچا ته ډیر نږدې شم کوشش دا کو چې باچا نه ډیر مراعات زوالم دا چلونه کو او بدی کې یو مولا او تاسو به کیسه چا د پنځپیر کې اوریدلی کنه به اوریدلی چې نه فیزینا بل مولا دی دا سه عبد النبی کسینوم دی هغه دونه مراعات حاصل کړیو د بادشاہنا سونه او یو شی بل شمال دولت چې هغه سمبالولو د پاره قبرونه جوړ کړي کې هغه مال دولت خو ظالم او هاذا قبر ابي هاذا قرب جدي نامې د نیکه قبر ده دا نه پلا دا چلک رو رو رو رو بادشاہ پوښ چې د مولیانو خو جنگ شروع کړي دن او دا خو ټول دولت هغه قبرونه باچا ته وي د دولت چاو کتل قبرونه کې مال دولت پروت هو دا څنګه مليان دي دنیا دار دي د خو پیسو لګیا دي جنگي پیسو د بس اکبر د مولا نظر تورش دقه وخت کې اکبر سیکولر شي چې دا څنګه مذهب دی او دا څنګه دین او سره ناس شیعگان مولیانو شیعگان خو مخکې نه راغلیو نو دا فیض او فیضی دا د مبارک زامن دی پلار مبارکو او دا دو زامنیو دا د دربار کې نو هغه ظالمانو شیعاګانو په مهنت وکړو نه یې بالکل سیکولر لیبرل او د ته وی چې ته خبر نه پتا وਹੀ شوی دا نو د دین الہی او اکبری جوړ ک وحدت ادیان دا ټول دینونه یو الله ته ځان رسي دا ټول خنیت باندې دي کې غلط نشته عیسایت هم الله ته ځان رسي يهودیت هم رسي اسلام هم رسي بس دا ټول خدي دا پکې دي مليانو دا تفریق پیدا کړي چې دا کافر او کافر او دا بد او دا دا ټول خلک دا بس الله ته ځان رسي لہذا یو مشترک دین جوړول غواړي نو مشترکه یو دین جوړ کو نو څه خبرې د اسلام نه څه د يهودیت نه څه د عیسایت نه او دا غینه یک دین جوړ کای ته به دین اکبری یا دین الہی وي دا شی دغل تن راغې نو اکبر تمام بر صغیر امت اسلام د الہاد زولې کې وګورځا دا کار یو خپل خزه وکړي مسلمان خې مخ کې نه وای یو عیسای وکړه بلې سک وکړه بلې چې د هندو وکړه هر مذهب نه خزه مک دا شی جوړ دین اکبری او دین الهی سجده تعظیمی جایز کړه د بادشاہ دربار کې بادشاہ ته سجده کوي دا ټول خبرې پکې راغلي بالکل هغه د اسلام ریاست الہات کفر ته بوت نو دغه دور کې مجدد بیا کشر خو اچرا غټ شونو د دین اکبری او دین الہی خلاف هغه تحریک شروع خلک راپور تک نو سبا کې کله جیولونو کله یو کله بل او اخر بیا هغه خپل مهنت خبرم دې پورې کوله چې اکبر په وخت کې عیسایانو کارو کو ځکه چې د خو دین اکبری قائل شوی او الهی نو عیسایانو مقاومون ده نو ته وی وته جوړه کې ګرځ ناوله ګرځا مراد دی مشنوں کی کوشش تھی کہ شہزادہ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں پدے جہانگیر باندې او شہزادگانو باندې مهنت کو چې د عیسایانش شاہ جہاں نظر مجدد سے متاثر ہونے کی وجہ سے مشنریوں پر قدغن لگائی بیا شاه جهان چې راغی هغه د مجدد نه متاثر شو نه ای بیا مشنریان باندې پابندیان ولګي اورنګزیب کې دور میں ان کی سرگرمی اب بند رہی اخو بیا مسلمان عالم سړیو مکمل دی سرگرمیانه بند مغل حکومت کے زوال میں برطانوی استعمار او مشنری پر متحرک ہوئے او دائرہ کار پیلتا رہا چې بیا کلا ایس انډیا کمپنی رااله نو بس بیا سر پورته کتاونه ولا کو بیا خو دی حکومت شو مشنریان زه تاسو به خپل ادارې جوړې کړي نو دا سونه ادارې د عیسایت پهلا او تبلیغ شي شوی دا دی مغل دور کې په مختلفو اوقاتو کې شوی د عیسایت دلته دغه سي عام شي عیسایت خو کافی دی دلته زه وګورئ کنه هر ضلع کې هر صوبه کې وخت کافی عیسایان تاسو تخکاری انګريز وخت کې ګیرجی دي ډېر زیات دي یعنی دا مسلمانانو نه بعد د بل مذهب عبادت خانه د ټول نه زیات د چا دي دلته عیسایت تاسو ځې په خبر کې سونه ګیرجی دي زینې دي باقاعده لوی لوی آباده د دوی آبادی سړی چې د لاوره ته ځي کنه نو د لاوره کې باقاعده د غټ غټي کالونه دي د عیسایانو دا جمعداران د عیسایان دي کنه دا زمکه چې جارو کوي دا دا اکثر دا دغه خلک د عیسایت دقه سي پیلوش تنسیر کې وسایل او طریقې کار طریقې کار او وسایل یې دي په کوم طریقو دوی خپل دعوت او تبلیغ کې سکول کالج او یونیورسيټیاں دې په ذریعہ کې مشن نے اسلامی ممالک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں مشن سکول کھولے ہیں مشن سکولوں نے کھولو کھڑے مسلم بچوں کی بہت بڑی تعداد کی تربیت یہی نصرانی سکول کر رہے ہیں نو افسوس خبر ہے کنا دے سکول دے عیسایانو پکې د مسلمانانو بچی سبق تاسو سره خبري ہے دلته ورشه دا غړ غړ سکولونه دي کالجونه دي دا ایډورډز کالج چې مشهور دی پیژنې سونه په په شوق ذوق سره او په شفارستونو به کې خلک داخله دي د عیسایانو سکولونه دي ډېر عیسایانو دي اې کې تمام ټیچران عیسایان دي او ټیچران خزي عیسایان دي دا غیدا خپل پرچار نو بس که چرتا کوم چرته شاته مذهبی بیګراونډ او غي بچي ورنه لکان ذهني طور یا عیسایان کیو کی عیسایان نه کینو نه متاثر شي باقاعده دغه رنگ دویم کار پرنٹ او الیکټرانیک میډیا د دې په ذریعه عیسایت خوري مشنری عیسائیوں کے سینکڑوں اخبارات و جرائد رسائل اسلامی ناموں سے شائع ہو رہے ہیں بل طرف تو سکے رامیا انداز بڑا پرکشش ہوتا ہے ول نشریه د ډیر پرکشش د پاکستان کې یادای هغه ټوله دنیا پاکستان نور ملکونه کې دي مسلمانان اف ام دی اف ام ریډیو اوس هم اسلام آباد نه یو مستقل اف ام ریډیو ده ادا مشنریانو ده باقاعده ما خپل سوسو زل اوریدل ده هر وخت به د بایبل د بایبل تلاوت شروعي د عیسایت تبلیغ شروعي باقاعده د یې فهمونه دي اکار کوي نه پوهه خلک به سوري ایت متاثر شي دارنګ مشن هسپتال طبي او رفای خدمات په دینوم کار کوي مشن هسپتالونه په دې خاریو کې دارنګ د دا رفای خدماتو ادارې دي رفای خدماتو ادارې معنی ان جی اوز دی دي ای په ذریعہ خپل کار نو مخلی د خدمت خلق خدمت خلق کو صحت له خدمت کو تعلیم له کو او نور مقصد هغه خپل کارونه دي مشنری ادارے مختلف شہروں میں اسپتال دواخانے قائم کرتے ہیں اسپتالوں میں کمرۀ انتظار مې مېزو پر عیسائیت کی تبلیغ پر مشتمل مختصر کتابچۀ رکھ دیئے جاتے هېں انتظار ګاهونو کښې پرتی ما خپله لیدلی دا یو ځل یو مانو سیری څوک بیمارو علماء کی څوک خدای خبر مانو سیری ډېر مخکی نو زه دغه تپوس لورلم هغه هغه مشنری هسپتال کې صد سترګو د اپریشن سم مسله و ما زړه کې وې زبس خدا دنه خو ګورو سری نو زلالم زو ما سره اشمس سیو مون پوره جایزه دنه واغسته با قاعده انتظارګه کې لټریچر لټریچر مون راواغسته نو چتم کړ باقاعده دغلتم او مریضانو سره دا سونه دغه نه دي کمپیوټران خزه دا په زنانو په خلکو لګیانه مهنت کوي دا دلته باقاعده لټریچر ورک دا رنګ رفعي داری جوړی کړی دي دا د خدمت خلق په نوم شاته مقصد څه دی خپل عیسائیت ملک بر میں سترہ بڑے مشن اسپتال اور اکثر انجیل متعلق باقاعده دا زه خپل ماته یاد شي زی سکول کې وم ما دا سه دا قران ترجمه او د دې مسلې نه خبرېدل زوبم کې چې ما دا قران ترجمه کړې ونه په مسله او په دې او بیا وسره کتابونه ما چې لسم پاس کاونو دا کافیه کنز دا ما ویلیو لسم په لسم نه بعد بیا مستقل مدرسې ته زرال زه خو پویم نو زه غالبا دا سه نه هم لسم کې هم یو ورځ په کلاس کې یو الکو هغه سره یو دونه کاډو نو هغه سره مالک داسې دي د الک د دې ګلبهارو نو ما ته وای چې دا خو ما ته چاراک دا وای چې دې کې آپ اگر کلام الله کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نو په تفصیل لیکلو مونږ ته خط راولېږي مونږ به تاسو ته کتابونه راولېږو نو زه خدا سي سنا سره په دې خبرو پوهم ځکه چې دین سره سره تعلق نو ما غته وې دا مال را ما وته ما ته دا سخکاری غالک پویو سنا سما سر بګې نه سپاسه ما وته دا ما ته خطرناک شیخ کاری یا چرته د قادیانیانو دی یا سلو بارا هغه ما خط لیګا قتل می افتنی ما بعد دغه چې پډاک باندې زما پنوم غار سراله اوس هم چرته بر لایبرری زړو ریکارډونه کې پروت دي بعضی زړه شي نه مونږی خېدي سنبال اچ کولاو ک نو کورس دقه ټول عیسایت خبره د عیسایت پرچار او پای کې وسره پرچا چی دا کورس ته مطالعه کې نو دا پرچه به حل کې مونږ ته برو لېږي مونږ به تا ته مخ کې بل کورس رولې دغه لوبه نو دا شی اپ اگر کلام الله کا مطالعه کرنا چاہتے په دې نوم لګیا دی باقاعده مف کتابونه را لیکي دام شورو دبل شفا کے لیے دعائیہ مجالس پاتا دیکھ کر حیران رہ جاتے حالانکه یې ډرامه ہوتا ہے دوی څه کوي په دې ګرجو کې د دعا مجلسونه بیمار د پاره دعا چف چف دم دم تعویذونه دی کوي دا سمره سحر چې کیږي کنه نو دې پسې شاته غټ غټ شیعاګان عیسایان ناشتي دلته دې په خبر کې غټ ساحران نو دا خلق چې چرته سحر کوي او دا غنده کارونه کوي نو دا په شیعاګانو او په عیسایانو کې قاعده غیلزي ډیر داسې واقعیت مولیدلې دي مونږ ته خلق وای مولا خرازي نو ټول شیعاګان او عیسایان دا کوډه منتره غټ غټ کارونه دوی کوي سحر دا ویک دا د یو مرګري یو ډیره غټه خطرناکه مسله ده ناغه راته کیسه وکړه یو ورځ ما ته وی چې مو خو په خلکو ستړي شو خو اوس یو غالبا شیعه یاد ک کی صحیح ده هغه سړی دی وای چې دا شی بدل ز ختم کم نن علاج کول وی څنګه یعنی خو پورا غټ لیول باندې عیسایان او شیعاګان دا کار کوي خلک ورزي ورله نو چې ورشي هغه به خپل اثر کوي دغه سې دي عیسایانو مجالس جوړ کړي دوای مې دعا کیږي او چې سړی ګونګي وړوندي خکی نو وي د خپل کس کینولي نو دی هغه مجلس کې نو بس هغه سترګې کولو چې خوا غوره کارو شو خلک متاثر کی دا لوبي کوي نو دا عیسایانو د دعوت دا طریقې په دې خلک اخته ده دا ودا کوي چې موږ هیڅ نه یو خبر دا سه شي نه شروع دي نظریاتي جنگ دا سه شروع ده مسلمانوں کی تین کمزوریاں دا کمزورې سې دي چې لګیا دی هغه خپل مشن خوري یو غربت دیم جهالت او دریم امراض کوم ملکونه کې غربت ته نو دا مشنریان دا غربت نه سکه غلطه فائدہ ای لکه ما ته د افریقی کیسه وکړه ته غربت ته التا مواد ارس ور کوي او خلک عیسایان ای ته ویو ګور سو کم تپوس نه کوي مونږه کو به زمون مذهب حق دی کنه ا مسلمانان ټول عیسایان افریقا کې جهالت زمونږ مسلمانانو تعلیم کمه ده نو دی د تعلیم په نوم باندې رانه نوځي تاسو له تعلیم درکو ادارې جوړو نو تعلیم په نوم کار کوي بل د خدمت په نوم کوي امراض د صحت په نوم علاج کو په دې طریقه باندې لګیا دي د مسلمانانو د دې درو کمزورو نه फायदा دي او دې له څه جوړ کړی دي خبر یې دې درو خبر ان جی اوز ان جی اوز دې کار کوي غربت جهالت او امراض تعلیم کې کار کو خدمت خلق کو نو دا ان جی اوز لګیا وی دا کارونه کوي او د خدمت په نوم شاته خپل میشن خوري او کار کوي خپل او کارونه بیا مختلف کارونه دي یوازې دا نه چې خلک عیسائی کی بلکې نور کارونه هم دي خابل کرسچن کونسل آف پاکستان کا پانچ نکاتی فارمولا دا کرسچن کونسل اپ پاکستان دا د عیسایانو تنظیم دی کرسچن عیسایانو ته وایي تعلیمی اور تربیتی اداروں کو پھیلانا د مشن دی خپل ادارې پھیلاوي طبي خدمات به هم پہنچانا یعنی علاج وکاو بایبل کورس کا انعقاد دا کورسونه به انعقاد ان جی اوز کې تعاون سه کام کرنا ان جی اوز به جوړو ان جی اوز کی آړ مې عیسائی دنیا نه کروڑوں ډالر پاکستان پہنچ کر عیسائیت کی تبلیغ پر خرچ ہو رہے ہیں د سبن عمرازی ها خدمت خلق او رفای کارو په نوم راضی او دلته د صد پاره غ استعمالی د عیسایت د مشن لپاره دلته اداري ان جی اوز نو بار نه چې د ملک ته سونه دولت راځي سبنو ځکه د یو ملک نه بل ملک ته دولت منتقل کول دا قانوني نه کیږي نو د ان جی اوز او د رفای ادارو په نوم راشي دلته غي اداري جوړ کړی دي نو 10% هغه ادارې لور کې او 90% مشنریان په خپل کار کې دی طریقې سره کار کی اسلام کے نام سے مسلمانوں میں عیسائیت لٹریچر پیدا نہ بلدا کہ دا اسلام پر نوم عیسایانو والا لٹریچر مسلمانانو کې عام کو دا د دوی د دې کرسچن کونسل کار دی دا د دې تنظیم اوس دا د چې د دې مقابله بسړې څنګه کوي د عیسایت د مشنریانو نو خا دی د مشنری کار د پاره د دې قرباني وګوره سړی حیران شي باطل د پاره ها خپل مذهب د پاره سونه قرباني ده سونه لوی دولت لګی دا دولت چرته ناراضي پته ده دا د دې سونه سرمایدار دي لوی لوی عیسایان سرمایدار او خپل تمام سرمایه دی له وقف کړي دنیا کې غټ هغه سوګ دی سرمایدار دی وخت کې بیل گیټس انا خبر یا سو وصیت کړي دي هم او وصیت دا دی چې زمانہ بعد با زما تمام مال دولت مشن د پاره وقف کی سره پاره مشن کینه کینه کینه کې نشم دا کې نه مشن د پاره به وقفي مشن تاسو توجه کوئ مشن د پاره به دا وقفي دلته مشن د پاره به وقفي یعنی د عیسایت پرچار د پاره دې به مونږ عیسایت خورو هغه ټول دولت دې د پاره چې ده وقف کړي غټ غټ سرمایدار ادا کار کوي او دلته زمونږ ګوره سکی ها مسلمانانو کې چې کم سړی سرمایدار کیږي نو هغه سیکولر کیږي لګیا دی زمونږ چې کم خلک مالداریږي هغه چرته زی اسلام نه لری کیږي او دای غټ د خپل مذهب لپاره لګیا دی اعلانونه بلګټ چې د ټولي دنیا لوی سرمایدار دی او داغه سرمایا په عیسایت ولګي نو سم خیال عیسایت باندې خوري خدارنګ عمرونه ولا وقف کول دی باقاعده عمرونه وقف کړی دی د پاره دا پادریان ني نن او پادری دا سړی او نن هغه خزره نه غریب زندگی وقف کړي به ودونه نه کوي واده نه کوي ولی مشن لمزان وقف کړي هغه جینه او هغه الک واده نه کوي خدا دا چې ګرځي کې یو ځای کړی دین واده باندې سکه اختی دیو جن تاریخ په دیم لیکل کړي دي کتابونه پېشتا چې ګرجو کې سمرا حرامي اولاد پیدا کی ځکه چې ایت وای ته واده نه کې ته د مریم مثله او د ته وای ته د عیسی مثله نو واده باندې کې نو واده نه کوي ولته په بل ساخته کړي نو ګرجو کې دا لوبي شروع خلک هغه عمرونه وقف کړي زندگی زندگی د عیسایت مشن د پاره دا زمو یو ډاکټر صاحب دی ډاکټر دوست محمد خان نوم دی دا د پېښور یونیورسيټي کې د شیخ زید سنټر چیرمن زموږ د اشمت صاحب د پی ایچ ډی سپروایزر مو اوس ریټایر دی اچونکه داغه خپل سبجیک او مضمون تقابل یادیانو نو تقابل یادیان والے سره هغه به داسې ګرځیده تقابل یادیان کې به هر مذهب زیت زی حالات دای نه وی چې اوزل مونږ تقابل یادیان کې دا سه وکړه چې مونږ وې د ایندوانو دا مذهب زوړ قدیم خلق ګورو چې چرته دی پاکستان کې نو موږ لاړو وای د دې پېښور یونیورسيټي نه دا د یونیورسيټو په تاون یو بل سر بیا ځي جامشورو یونیورسيټي ته جامشورو یونیورسيټي ده الته لاړو سن نو د هغه یونیورسيټي په تاون بیا موږ تر ته دن نه لاړو نو الته چې لاړو نو هغه اندوانو سره ملاقات کول ته په سونو کال زرګونو کال زاړه اندوان آباد او هغه داسې اندوان دي چې ای بار دنیا نه دلیدلې بس هغه صحرا نه نروزي پراتی دی پکې پس سونو زرګونو کالا اندوان را روان دي نا اوی چې مونږ کله تلو نو الته پلاره کې عجیب اتفاق دا شو ډاکټر صاحب وی چې زمونږ غاډه روان دي نو پلاره باندې او قبر دی او صلیب په لګیدلې داسې د عیسایت دا نشان په لګي زه ایران شوم ما چې عجیب خبره ده دلته خو ایندوانو سي او یا بار مسلمانان دي عیسائی دلته سکی لکه عیسایت د دې سره سویما مونږ ته کوشو معلومات هم کول معلومات مونږ ته دا ملو شو چې دا اصل یو پادری دی دا قبر دی او دا پادری د دې ځای نه دی دا پادری د برتانیې نه راغلی دی د 40 45 سال دلته تیر کړي سلا د دې د پاره چې دته دا معلومات او ریپورت شوه دی ځکه دا مستشرقین ګرځي کنه دی له پورا د ان جی اوز دی له پورا ریپورتونه تیارای چې د ملک دا چل دی الته دا چل دی دا دا پورا ډیټا دی په دی دی د ان جی اوز په ذریعہ ډیټا هم جمع کوي وړي الته نو دا رپورټ تلو چې پاکستان کې پتر کې ایندوان دی د ډیر زمانه نه را روان خو دوی چې کلم خپل مذهب پر خوستن یو مذهب با قبلی نو ولې نه چې مونږ ورشو ولتا د په انتظار کینو چې عیسایت په قبول کو د دغه عیسایت قبلولو په امید باندې دا پادری راغله او دغه د هندوانو په دی وطن کې وخت تیر کړي سونه سال 40 45 اے د خزا بچی یا به یا بنو وطن اے انګريز او راضی په دغه صحرا کې چې د ګرمه انتهائی پکې وب پکینی خوراک پکینی د صرف دې تناسو چې دا خلک بز څنګه عیسایان کو نو بیا مړ شو نو چې مړ شو نو دا وصیت وکړ چې ما به په دې سړک په غاړه بار دفن کوي او په ما به دا شی لګوي وې دا ولی وی چې زکه په جون چا عیسایت قبول نکو نو چې په دې لار تیریږي نو زما دا قبر او صلیب بینی کې دې شي دینه سوک اثر او تاثر والی او عیسایت قبول کی اسې سم خیال لې دی وخت کې مخکې نه یادوم دی وخت کې به مونږ کې دا سوکی چې صرف په دې نیت 40 45 سال یو چاته ناس ته په انتظار چې لکه دا د خپل مذهب تر واړو راویم نړاو خو لکه وطن استو دون دی مشنری دی دې ته اندازه ولګا مو خو پردی وطن کې 40 45 سال د چا په انتظار د دعوت د پاره نیو ناز خو چې خپل کلی کې کم ځای کې را سره جمعات ته مدرسه ده په کم کلی وطن کې اوسم التم سمره مهنت کو هم که نه دا حال زموږ مسلمانان او اسلام غلبه او اسلام طاقت او قوت به سره شي زموږ ده یعنی مونږ سره ده دې چې زموږ دین مشنری ده دعوتی دین ده خو لیکن دعوت تقریبا مونږ کې سره نش برابر او عیسایت دیو جن وجه وای دا خلک چې سوجه د دنیا کې عیسایت د اسلام په نسبت زیات ده افراد په اعتبار دنیا کې ټولو نه زیات مذهب کم یو ده اول نمبر عیسایت دویم نمبر سره اسلام اول نمبر عیسای د دې عیسایت اول نمبر کې دو وجه خلک وې صدا د ټولو نه اول وجه دا ده چې سدي مشنری دي او مشر یی چی یو سړی چالیس پنتالیس سال هندو قوم ته تیری نو سم خیال لري ای مشن به مخ کې نه زی ای لګیا دي دون دعیان او مونږه مونږ دا شی نشتا مونږ بس که دعوتی مړه بس تبلیغیان به کوي خلکو ته مونږ زو دس خیزه سکم مولوی صاحب ما خو کافیه شافیه خو لا بس ها جنت می حاصل کس کوم عوام باندې کار کوم چاله دعوت ورکو نشي نو یو مولوی صاحب ته مې وی یو وخت ناسو سره مې غب شپ لګاو ما یاره مولوی صاحب ته د مدرسه کې ناشته دا درس تدریس کې ادم زمون کار دی خو لیکن د دې مدرسې نه بارم په دې محله په دې خلکو لګ نظر ساته فریاد یو کو یاره دا خلک چې دي کنه تاون نه کوي چرته مدرسې ته ناراضي دا نه کوي هغه نه کوي ماته مولوی صاحب څنګه برای شي تاسو مهنت کړې دی له وخت سره ما ته نه مړ زه ټول ور تدریس کوم نو خپل ستړې نو زه بیا دی له وخت ور کوم نو مې بیا تی ګیلا مکوا تعالی که 24 غنټه په مدرسه کې طالب لور کړی دا په دې 24 غنټو کې یو غنټه د خو شاعر ګر ماحول د عوامو د پاره نشته نو بیا ګیله کو عوام مدرسې سر تاون نه کوي عوامه ها مدرسې ته ناراضي اب سر راځي تا ولا وخت ورک تا دا غوی د پاره خدق عوام دا مدرسه پس چلی ها د عوامو په چاندا کنه پتاون د دې عوامو په وظیفه که نور سنی وظیفه خور کوي کنه طالبان ولا نو د عوامو په وظیفو چاندا باندې مدرسه روانه ده خدا را توای چې دغه عوامو د پاره د دې مدرسې نه د خیر سمره کارو شو دا لک سوچ پکار ټیک ده چې مونږ خو په مدرسه کې د یو کلی او د بل کلی طالب راغې علم یو کو خپل کلی ته لاړ خپل کلی به په آباد شي خود دې مدرسې د خپل کلی لسه ورکړل دا یو سوال دی هم دا غټه مسله ده دې ته اړو زمون توجه نشته ځکه زموږ شیخ کابلګرام رحمه الله به دا بار بار وی او به وی مولیانو طالبانو عوامي رابطه پیدا کړئ داسې دور را روان دی چې د دې عوامو په ذهن کې به مولا طالب مدرسه کنزل شي کنزل نو اوس دې سره رابطه پیدا کړئ چې سبا له کنزل نی پته اعتمادي او جولی کنزل شي ها اما مصر رابطه نشته دای د پاره سه تنظیم نشته ما یې کنه د اولی درجه نه والا تر دور حدیث او تخصصات او د پاره د طالب مولا د پاره خوشتا خو په دې دون غټه ادارو په دې دون غټه پروګرام کې د عوامو د پاره سونه سشتا ها ایک فیسا نم ډیر مشکل او کویم نو برای نام دا کنه ا د کلی ماشومان کو راځي چرته بیکار قاری کاهل سوس په ایسنا اکینه قاعده خایا نه ای قاعده خودل سی شاب علی بزرانو ځا وای ال تکینا او غټه ډنډه وسري اسرایلی ځان نه جوړ کړي نو بس دا زموږ د عوام ټول کار بیا سبا را جاړو وای عوام تعاون نه کوي خواله ناراضي خدمت نه نو مولوی صاحب بیا څه کوي چې پروګرامي لوډ سپیکر هم په خپل سمای منډه تړم په وله عوامي تعاون وسره نشته د پاوا مهنت نه دی او چې کله تا کار کړی بیا به ته په آرام ناشتي موږ دلته پارام ناشتي ولې والحمدلله عوامو کې کار کړي دا زموږ د اداره ده الحمدلله زیب لګي خو کار الحمدلله ډیر زیات د موږ دلته 15 ادارې دي 15 ادارې کار کوي او په دې 15 ادارو کې تقریبا تقریبا 18 نه 20 شعبې دي اسې برای نام نه دي کار دی شپه ورځ دا خو رمضان دی دا هرڅه موږ ودرو د دورې تفسیر د وجې نه تمام تنظیمی دعوتی سرګرمیانې ودرېږي دلته دا چې کم کال کې دلته طلبه پاتې هغوی یې ني موږ پوره سمې سرګرمۍ د رمضان کې ودرېږي سټاپ شي نو هغه شعبې د ادارې کار دعوتی کار تنظیمی کار تعلیمی کار د مليانو طالبانو د عوامو ډېر سلسلي خو دې کې چرته بسوکونو ګوري نه زمون سفیر شته نه مونږ چرته اعلان د تاسو چرته ورېدل چې په دې منبر محراب یو داش نشته او الحمدلله څخه چلی دا ولی دا نزوزم نه چاندو پسې بارزم نه دلته ګرځم ما بچوک دي نه زمو مدرس ګرځي نه مونږ چر طالب دا نه چرته ویل لکه چاندې لاړ شي نه نه دا شي نشته ولی دا دغه عوام باندې کار شوی دا دوی کوي بس مونږ بارامي او یې کوي خپ خوشاله کوي دا ارزه چلی دا به تکارو کې ا خدمت پروګرامونو کې خلک لګي کاروش نو خبره دا ده چې مونږه دې شي ته توجه نه خبره مې دې پورې کوله چې ای دونه مشنری دی او زموږ حالت دا دی چې موږ چرته کلمې خودو ته یو بل مولوی صاحب ته مې الکه وایم د ما طالبانو مولیانو باندې مهنت کوي خو د عوامو سکول کالج لګیا دي ملحدین شو دهریان شو درنا دي د پاره سو کما ته وي خدای له ټول جهنم ته بوزي د یو مولا دا ذهن ټول جهنم ته الله بوزي نو بیا مې ما ته وی سبب دا فریاد نه کې جړه چې خدای دې جهنم ته بوزي بیا وی وره سیکولر خلک را باندې رالل ها کفري نظام راغې خو کفري نظام کې تا تاونه کو کنه اته کلمه نه خې نه چې لاړ شي پر باندې کفري نظام راوړي دیو جن عوامي رابطه عوامي ډیر ضروری دی دلته زمونږ د طریقې چې زمونږ د ماسپخین ټیمه پورې یا زیات نه زیات مازیګره پورې دا ټیم د طالبانو مولیانو دی بزا کلاسونه ور سره وان او چې ماسپخین نه بعد شي بیا طالبانو ته تاسو پوه شو خو دن نه لګي اوسه خپل تکرار مطالعه ترتیب دی خو د مازیګر ماخام ماستن ټیم زمونږ عوامو لري په دې کې دعوتي تدریسي کارونه دا موږ دغه لور کړی الحمدلله دواړه کار روان ته وخت تقسیم کا په کار د نیم طالب لور کې نیموالو کنم نی دوه ټیمه د طالب لور که خو یو ټیم عوام لور که اله به کار کیږي چې نه کیږي هم د دین خدمت هم د خپل ادارې کامیابی دین بغیر نه کی دا اوس ماوی چې زمونږ دلته ډاکټران دي انجنیران دي افسران دي تاسو خبري تاسو خدمت کوي کال کېم کوي او روزه کېم کوي ته خبرم نه ما باندې دا بوج نشته چې طالبانو لنګر کې سشتا نشتا وړشتا نشتا س پروګرام نه دا بس وی کار خبرې کوم زما دغه کار دی خدا دا چې مونږ یو وخت مهنت کړی دی خلک هم جوړ کړي اوس هم هغه مهنت جاری درسونه زه ما چورن مینه د عوامو درس ته تر دې ساته پورې غروان دي انا پریدم سره دې بار مرګري ما ته جی بس دا درس پریداو تا باندې لوړ نه دین خو مونږ اصل کار کړی دی خلک پیدا کړي اوس پورې پیدا کی نو بهر حال خبرم دا کوله چې خلک مشنری دی او زموږ حالت دا دی چې مونږ دغه د وزګار دا ذهن هم لانه دی جوړ دی د نیو وزګار بهر حال اوس مقابله به څنګه کیږي نو مقابله به داسې کیږي چې اول به مولا طالب ځان څه کوي مشنری جوړي دیو جن د نبی علی السلام صفاتو کې نمایه صفاتونه کم دي چې په دغه صفت یاد شوی دی قران سنت کې یو قران وای داعیا الی الله تو ګره داعیا او دویم انی بعثتو معلما دا دو خصوصی صفات دي د پیغمبر چې په دغه نوم یاد شوی دی هم په دای هم په معلم باندې نو موږ یا دواړه پریخي او پریخي دا یو صفت د معلم هم راغسته دی خدای نه الله والا نه دی راغس دینی و عصری تعلیم ادارې و نصاب مې الغزو الفکری مسیحیت صهونیت اور تحریکات جدید کا تعارف شامل کیا جائے الغزو الفکری پړاول غواړي البا دا تاسو د شینه څنګه خبر شئ خدا الغزو الفکری مو وک یا مسیحیت عیسایت صهونیت يهودیت ته وي او نوې تحریکات د وخت کم کم شروع دي د کفر او گمراه دارنگ نصرانیت کے خلاف جوابی لٹریچر اور رجال کار تیار کرنے پر توجہ دیا جائے نئے مقابلے کے لٹریچر اور دارنگ رجال کار دینی مدارس میں نصرانیت کی تردید پر کام کرنے والے علماء کو مدعو کر کے طلبہ کی تربیتی کورسز کرائے جائے یہاں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بھی کیا جائے تقابل ادان کا مضمون شامل نصاب ہونا چاہیے شے شیخی تبلیغ او دوی مې تبلیغ در اصل کافر د پاره یو ارشاد مسلمان د پاره خو کله کله په دې ارشاد باندې مطلق د سکیږي د تبلیغ کی خو بنیادی دا فرق دی خو بهر حال مونږه کبیا د ارشاد کار سنا سکونو د تبلیغ کار رانه پاتې دی غیر مسلمان ته مونږ سونه دعوت دا شی زمونږ نشته الحمدلله زمونږ د مرګري کوشش کوي چرته چې داسې موقع ورته د عیسایت سټوډنټان یا زینو کې ملو شي نو دا چې ډېر الحمدلله عیسایان زمونږ د مرګرو په لاس مسلمانۍ خو په دې کې زمو یو مرګره دی د اشاعت پنجاب کې د مونږ سره نوجوان توحید او سنت کې مخ کې او ډېر قابل لکو مولانا شمس الحق نوم دی نوجوان اوي په دې قاید آباد کې یو مدرسه ده ای ډیر لوی کار کوي ای باقاعده د عیسایت د دعوت د پاره ډیر غټ پروګرام دی ای زی او دغه سیغه علاقو کې عیسایت تبلیغ کوي خو بل طرف ته ولدا سي نظام جوړ کړي چې ته بیا مسلې پیدا کیږي ځکه خاندانی دباو پیراځي ډاکټران ابا دو کی هغه سیکولر لیبرل وی شوی دا ذهن ولا چانه ده اخوال ته کمری وی اول به فیس داخله نو بیا به کنه چې فیس داخل نه کې مړ دیش نو هغه ډاکټر له ذهن سوک جوړی مولوی صاحب نو مولوی صاحب جهنم ته دی راشي نو هغه بس ذهن جوړ شي هغه مهنت نه ها اهل سر تو مخیر حضرات ایسے دارالعلمان بنائے جہاں نو مسلم کو اپنے پناہ مل سکے اور انہیں اپنے غیر مسلم رشتہ داروں این جی اوز کے شر سے محفوظ رہ کر حلال روزگار کے ساتھ چین کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملے او چې کم غیر مسلم مثلا مسلمان شنو به خو دبوي نو ډیر داسې مونږ اینو ګورو چې هغه مسلمانان شي کنه نو بس بیا زمون اسکول کې پرایمری کې مونږ سره یو الکو طارق مسیح نوم عیسی یو هغه مسلمان شوی تیر کال راغې ما سر کیناس یو کس راغې ما ته وی یره یو کس ته وای چې زه د مفتی صاحب کلاس فعلوم اثر ملاویږم ما یو چرته اسکول چرالم کیناستم ما سره اړی ته داسې ګورم ګورم ما ته ته زه دې پیژندم ما نه وای پلانکی سکول کې وو پرایمری کې مې آو ویا طارق مسیح دې پیجنده مې آو یاد مې شغی سي ویا غزم مسلمان شوم بیره سر کیسه کوله چې زمو یو ورواره ده هغه اوس مسلمان شوی دی خو هغه ته دون غټه مسله ده چې ما خو ډیر لوی تکلیفونه تیر کړل خو اوس مې غرواره مسلمان شوی دی واغه اوس د کور تختې دلې ځکه د خاندان دباو دی پی ځکه چې مونږ عیسایانو د خاندان کې دا کاری چې عیسایت توړې ناول به په خاندانی دباو راوړي کني نو به د مړکول کوشش کوي چې دی ولی هغه تلار نه ته دا مسری نو صرف مسلمان کولیم نه دی بیا باغله دغه انتظامات هم کولی نو بهرحال دا د دې ردت وضاحت او داغه د مقابل د کار طریقې کار سره د مشنری نو دا مونږ دا درس کوو قول قولی هذا